اتم پنځه تخصیصات حمد صفات د الوهیت صرف الله لري دي د حمد په الله پوری عبادت صفت مختصه ایاک نعبدو جمله اسميه الحمد لله فعلیا اياك نعبدو لسم پانچ پی الحمد لله دليلنا الله رب رحمن رحیم مالک نتیجه الصراط موصوف المستقیم صفت دا مبدل هو کا صراط مضاف الذين انعمت عليهم موصول سره د سلینا دا موصوف کا او یا مبدل منه کا که موصوف تی که نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین به صفت شي او که مبدل منه دی که نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین به تنه بدل شي هسې منعم علیهم چې غیر دی د مغضوب علیهم نه چې نه دی غضب کړی شوی پاغوی او نه دی بیلاری یا بدل کا صراط الذین انعمت علیهم نو صراط فالذین غیر المغضوب علیهم مبدل منه توتیه تمهیدی دا مجموعه با مفعول ثانی د پاره ده اهدیشی زکه دا مضاف الیه د مضاف شي چې صراط په او مضاف سره د مضاف الیه نه مفعول به بشي نو ما ویلو چې اهدی جمله فعلیه انشائیه لا محل لها من الاعراب اشکال دا راځي چې غیر المغضوب علیهم غیرو د وجد توغل فی الابهام نه په اضافت سره معرفت نه ګرځي او الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم صفه نکره صفت څنګه د معرفي واقع کیږي دا اشکال چې غیر المغضوب په ترکیب کې صفت شي د الذين انعمت عليهم نه نو داغي جواب یو جواب مرجان نه دی کړي متول کړي دی الذين موصول دی او په موصولاتو کې ابهام وی وی د نکیری دی پکې نو نکیره صفت د نکیری شو او یا الذين انعمت عليهم موصول د دې او د مخکینی جواب معال یو دی چې په موصولاتو کې ابهام وي نو الذين انعمت عليهم موصول غیر معین پشان د عهد ذهنی په قوت د نکرې کې دا ما چې تعبیر کو دا کشف کړی دی دا دویم تعبیر چې مو کو چې موصول په شان د عهد ذهنی په قوت د نکرې کې نو نکره ورلره صفت واقع شو معال د دې دوړو یو موصولاتو کې ابهام په قوت د نکرې کې غیري ورله صفت راتلی شي مرجان چې جواب کوي غیر المغضوب توغل فی الابهام دی خدا حالا چې سیدی واحده ولرنی علیک بالحرکت غیر السکون د زید واحده چی نو د معرفی د پاره صفت واقع کیږي نو الذين انعمت عليهم دا معرفه صفت معرفه شو غیر المغضوب عليهم ولا الضالين فوائد مرجان ذکر کړی دي اياک نستعين نفي د شرک په دعا شیخ لیکي چې نفي د شرک ته د پنځپیر شیخ رد د شرک وي نو په فاتحه کې د څلورو اشراق نفي او رد شو فلله الحمد ولو کرها المشرکون دیم فاتحه کې فرق اسم مذکور دي منعم عليهم عرف الحق واتبعوه مغضوب عليهم عرف الحق فرفضوه ظالين عرف الحق فطرف لم يعرف الحق جهلو فاقتو دریم په فاتحه کې د دعا غوښتو طریقه چا څنګه لاړ شي نو دا صفات ذکر کړي رب رحمان رحیم مالک تو توسل په خپل عاجزۍ تضرع اياک نعبدو خپل وفادارۍ هر در تنظم ایاک نستعين توسل خلقوي دا سه خلق پیدا شوه دی چې وسیله نه مني مې وسیله څه مبهم دی انا تاسو شي وسیله څنګه ده نو توه غوخي څنګه دي وخو کې اقسام نو وسیله کې اقسام ولا چې تا ته قران یادي سورته فاتحه توسل بیا اسماء الله وصفاته توسل په خپل تضرع اياک نعبدو توسل په خپل یو فاداري ایاک نستعين ابو طلحه رضی الله عنه روایت ته چې یو غزا کې دشمن ضرور کېدو نو پیغمبر علی السلام دعا وکړه فتح القدیر یو فتح القدیر دے دا فقی دا هدایه محشی دے او یو فتح القدیر د شوکانی دے سلور جلدو کی دا تفسیر دے او سلورم ذات فاضله په خپله وسیله نه شي ګرځېدی تر څو چې د هغې د ذات فاضله تابعداري نه شي ورنه ابو طالب چې د نبی علی السلام څومره خدمت کړو نو د اور نه بچ نشو یوه د اندرخوی په محسوساتو کې نو چې خېږي پینا اندر پای اندر پای زوتای چته به ال خېږي چې په اندر پای په سیړو روان شي صراط الذين انعمت عليهم شیخ تشاپور رحمه الله وی چې ما د رحیم الله بابا جی نه تپوسو کو دا د والی صاحب په دور کې چیف جسټس وو قاضی القضا او ډیر جزئیات ته معلومو معارف کې سیدو کې مظهر کې د خو کتابونو مدرسه احادیث مو ورسره تیزی په مظهر کې او ډیر بی حسده انتهایی فیاض هر وخت په چلاړي نو د میلمنو درړه به ور سره منګوره کیسو ما د بنده درس وو یو ملګری هغه وی یره زه درس بدل ترازم نه راځه کنه نو به وینم مې ستا مقصد څه دی وی زه د باباجي په جماعت کې دی راکېږم مې مړه دو درې نور ځان سره بوزا مې پکار خدا دا چې ما درس نه کولې چې راځي درس کوي کار په حسد باندې نه کیږي راته به دا غزینا زما جماعت کی طالب العلم دیرو بل درس درته ما ته وی چې زه خو دې رکی کم دلته مې دې راشه وی زم بل در اسلام مې زه و دې کې څه حسد پکار دی ښا مولایان حسد خوړه فضول په مولانا رحم الله کې د قام سړی د قامیز د نصب او کوستان کې د نصب ډېر لوی خاطر کیږي کوستانیان ځان ته عرب وي نو دې پورې چې مې دا خو څه خبره نشوه زما نه مشر زما د سلف دیر بی حسدا انتهایی سخی بی تکبرا جزئیات د فقه ورته انتهایی معلومو فتوا براغلا نو ما بداغنه تاسو کو پکې نو د هغه کال نه روستو باباجي درس پرېښو یره وې چې دې کوي نو وی ما ته ضرورت نشته دو ځله یو یو ښه عالم زما ملګری درس زمانو لاړ الته نو وی وحده لا شریک له چې تفسیر کوي دا دا غزعم دی دا غحسن دی بل یو عرب نو اغوی چې وحده لا شریک له همای فی الدعوه په دعوت کې الحمدلله د بنده ژوند تیر شو د مولانا عبدالحق رحمه الله شیخ الحدیث زما د سند محور دغه په جماعت کې به ما درس کو اواز مې اوت پوچا په زورو جهیرو سو مازیګر با اکثر راغه راته حلقه بلګیدا زما درس مو هغه ورته قتل باقی ده نو ما عرض دا کو چې شیخ د شاپور رحمه الله د باباجی نه تاسو کو چې دا ذات فاضله څنګه وسیله ده نو هغه ورته وی چې تابعداري د ذات په دې خو موږ هم قایل یو صراط الذين انعمت عليهم ما انا عليه واصحابي هغه صورت چې څلور قسمه د وسیلې ذکر کړې دي توسل بیا اسماء الله و صفاته توسل په خپل عاجزۍ توسل په خپل وفادارۍ توسل په اتباع د ذات فاضله پنځم او د دې خبره به تاسو ته پیش کوم توسل په صفاتو د الله او پاس د زیارت پرځي چې کله چټیو شي نو ثواب دې زبلاټ شم وی زمزم خورما ور کوي قوت محرکه نو بیوی چې طالب اغلا عربي خسته رومان زمونږ د شیخ د شاپور دستور دو یو وړوکې لوړو زمونږه اوس هم په ځخه خپایم چې چا پټ کړي جاپاني دغه ور سره دا وستو تنی د جمعرات پر ورځ زمونږ خپل انګولې تیار کو موږ به لومبه به موږ تبلیغي حضرات ولېګل هغه به خلق مایل کړ نشه به کړ په فضایلو کمپیوټر راشي انستیزیا وغیرہ ایوم خلقو د سبب نه علت جوړ کړي دي نوې مؤثری حقیقی مرګ راوستون کې الله پاک دې دا هر ورځ چې مري په کرونا مري البته موږ دا دعا کو چې الله کدا مرض متعدی واقعي حقيقي الله د عالم نه لر کی د دنیا نه سړی په دې چل نه پوهېدو بل لای سر یا څه شی خریو هلکه تاسو یې څو زامنې د پلا وي دومره یو خو که د تا نه ژوندی خلاص شو زمونږ تا چوک کې یو کس و هغه به دغسې اوده کېده نو لې په دې غری چورکا یې خوا او خړې ووه دا خو په عجوبه وا زه اوس کلک تبلیغی دی د بنده څنګه لبراته نو ما ورته چې قران سره دوستی اختیار کا ډېر ما نه دی لیدلی کراکرۍ دکان یې اچولی و بیا ادا هغه دکان نه لرې شوی و ډېر ښه حالاتو کې روان و نو هغه څوک چې پې مبتلا و هغه وي یره اوس څه ویلی هم نه شم کیدای شي چې دا لاس یې وخوځي او حلال مې کړي سړی دغسې خراټې لګولي نو دا عرض مې کو پکار دا ده چې مساجد اباد شي رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر ناشنا خبره باد و باران سیده براغلا نور به تندرونی وو کسوف خسوف ارحنا یا بلال بلال من دمکا ټیکر هم ورکړي دي رویت هلال والا هم خو نوټیفیکیشن د حکومت کار دی زمون تجویز دی او کې دې شي الله پاک د دې په ذریعہ باندې د دې ملک نه نور فتونه ختم کیخه البته تنفیذ زمونږ کار نه دی زمونږ کار د حکومت خلاف دی نه نو موږ د اچا خلاف نه یو بدعاتو لارې ټولې غلدرو ته تللي دي ښه ککړ په رفض ککړ په بدعت ککړ په شرک بختور او نیک بخت دی هغه سړی چې قران ګوري د الله صفات ذکر کیږي توحید دی موټه موټه غټي وما الى ذلك من المنکرات شیخ رحمه الله دویمه قصه ذکر کولا په دې سره درس تدریس کی روحانیت پیدا کیږي سند موي دیتا چې تا ته د خپل شیخ حالات مستحضر هغه په ذریعی د شیخ او شیخ ال سبل ستنوي وی پټن ته موږ تلو شیخ په دورې کولی او دغه د تبلیغ دورې به وي د دعوت نو لار بنده د کوستانو مشال په شان درامسکو دی ځکه ټول په جبالو کې دو په غرونو کې عدد دي نو شیخی وی تا په لنډه لاره او کته پټنو بوزم یو چې زه روان کړم نو زه پاغه لارې څنګه تلې شو یره وی د دینه پاغي باندې بوزو نو پاغه بل هم نشم تلې روډ ټایرو خې جوړ مې زما سپخین براره سی او په خپل درا مستوغن دې منډه کړه نو زچ کله روډ ترو ختم نما وی چې وان هاذا صراطي مستقيما فاتبعوه شارع عام روډ او مشهور نمونه د دې سورۃ الفاتحه یسبع المثانی ام القرآن مانزه کې پنځ وخته بار بار ویل کیږي او دا ځکه چې چرته مسلمان شرک نه کی ښه لیکن سره د دې نه کوي به مونږ او عقیده به د شرکی من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له زمنګا د اصحاب التزکیه نو یو د نن زمانی تصوف ته دا بالکل بیکار دا خو متصوف دي عمر پرستی بل شرک ګنده عقیدی په صورت رهبانیت کې ښکارا کوي وی اللهم طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا الله زما زړه د نور نه پاک کی د تعلق د غیر الله نه سړې بډګری اتوې مال پیسې راکې طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا یا الله یا الله بالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ویا الله ګناګارم خو بدعتي او مشرک نه یم شرک بدعت الله نه معاف کوي تر څو چې یو سړی توبه نه وستي مشرک خپل دي ته شرک نه وینو یره وای دا زما مینه ده وی بدعتی خپل عمل ته بدعت نه وی وی توبه د بدعتی نه قبلېږي دغه مطلب هم دا دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمده ورسوله خدایا په عزت مکن بذلی گناه شرمسارم مکن الله په خپل عزت می مخواروا او د ګناه د وجې نه شرموا مرا گربگیری به انصاف خداد کما په انصاف نسی نو بنالم چې عفم نه ای وعددات او بجاړم چې ستا معافی د ما سره دا لوز نه دی کړی ځکه ته غفور الرحیمی د ساعت نه یا اردم الا امید څنګه مې نه دراوړې سوا د امید نه خدایا زعف مکن امید سعدی خ کتاب گلستان بوستان ادب فارسی خطا دی سوک پی پویگی امنا شیخ وروسته لیکي، طاعت مې نشته، عصیان ډېر دی، زه به عصیانه د غفور دربار ته ځم، زه ګنهګار یم، خو لا الله بخښونکی دی. بیا وایي، طاعت مې نشته، امید ډېر دی، زه به امید د رحمان دربار ته ځم، الرحمن الرحیم، او زموږ د ټولو دا حال دی، غریب، ستا له پکار ده چه شیخ القرآن د شاپور ورته بریکټ کی ولیکی.